ولهم فرض من أموال وحج يحجون ويعتمرون ويجاهدون ويتصدقون فقال ألا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثله ما صنعتم قالوا بلى يا رسول الله قال تسبحون وتحمدون وتكبرون خلف كل صلاة ثلاث وثلاثين قال أبو صالح الرابع عن أبي هريرة لما سئل عن لما سئل لما سئل عن عن كيفية ذكرهن عن كيفية ذكرهن قال يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر حتى يقول منهن كل وكلهن ثلاثة وثلاثين وزاد مسلم في روايته فرجع قراء المحقق فقرأ المحقق ورد الى ارض العمر شرط ارض العمر تونر سما فاعوذ بك من فتنه الدنيا واعوذ بك من فتنه القبر او پنا وړم بتا سرا د فتنې د دنیا نه او پنا وړم بتا سرا د فتنې د قبر نه دا وای کنه دا بیان ځای دی اللهم اني اعوذ بك من الجبن والبخل واعوذ بك مرسته مې وکړي چې ستا ښه ذکر کوم ستا شکریا ادا کوم ستا عبادت کوم خوایم کله چې تشهود وي او تر تاسو تحیات لله او ان فریستعذ بالله من اربع ضرور سنن الله طرفنا غواړي یقول اللهم انی اعوذ بک من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة اليوم محيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال وایا ورسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام الى الصلاه كلا مستوجد يكون من اخر ما يقول بين التشهد والتسليم او بل اخر اگر چغبه تشهد او سلام په میس کې ودا دعا امر غلې دا اے الله ربنا پدای باندې دا دعا امر غلې اللهم اغفر لي ورسول الله صلی الله علیه وسلم یکثر فی ان یقول فی رکوع ډیر به پر رکوع کې دا وی او په سجده کې به وی سبحانك اللهم ربنا بحمدک اللهم اغفر لي دا ویل شغا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي رکوع سجده کې دا ویل شدا دعا ری ری زلوای ها وعنها رضی الله عنها ان رسول الله صلی الله علیه وسلم سبوح قدوس رب الملائکه والروح دا ویل شي دا دعا هم دا سبحان ربی العظیم ربی العالم راغلی خان ان شاء الله حدیث کې ورته راشي هر چې رکوع د نه فعظمو فی رب د رب کې تعظیم کوي او مس سجود فجتهدوا فی الدعاء په دعا کې ډیر کوشش کوي په دې کې فقمن ان یستجاب لكم دا ډیر لایق ده حقیق ان یستجاب لكم چې تاسو به قبول دیا کوي دا چې تاسو سجده کې توای اے سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي دعا ده کنه دا مراد ده کنه ها خپل رب درته وای ها اقرب ما يكون العبد من ربي رب ته چې بنده ډیر نږدې او وساجد چې دې سجده کوي فاکثر الدعاء نو دې کې دعا ډیر وایي لفظ له نور لفظ له هو ہے ډیر پکې وایي نه یو لفظ له هو ہے هو زلا وایي پای پکې ها دا دعا نبی رسول الله کړی دا اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله واوله واخره علانيته وسره صلح دعا سان دې کنه الله ستا رضا غواړم غصه دي نه الله ستا د طرف نه معافات غواړم او ستا سزا دي نه او الله په تاسو سره ستانه پناه غواړم الله ز ستا سره د څه نشم کوته چې خپل ځان څنګه سنا کړی دا من د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره نبی رسول الله فرمایل ایا جز احدکم ایا نشی کول یو تن تاسو ان یکسب فی کل یوم الف حسنه چې روزه نظر نه کوي چې دنا وګړي فسالو سائل تپوس دیو کو یو تپوس هم کې د جلساونا کیف یکسب الف سنه څنګه وسره نظر نه کوي نه ګټي قال يسبح 100 تسبيحا سل سبحان الله فيكتب له الف حسنه ځکه من جاء بالحسنه فالعشر او يحط عنه الف خطيئه او نفلی کې یو ځای کوي خو فرض کې مې یاد کوي ملګری سوال کوي چې سبحان ربي الاعلى او دا دعا چې سړی غواړي یو ځای کول نو اصل کې فرض کې ډیر تطویل نه راغلی ډیر وګدیږي دا کار نو نفلو کې ځان لګو ته وی لکه زه خپل عادت زما د نفلو کې سړی ځان لا ویل شي وګدوت خو فرض کې چې دا هغه تر تطویل نه کوي پړي